دا ده چی دی هر نبی وخت باندی ځان له ځان لمونځ ځان له زکات ادایګی طریقې او غنیمتونه فلانه هر شی ځان له چوي طریقې وي فکان فی شریعت موسی علیہ السلام گورا مستا اموز اتفاق تا لیکن پدی کی چو اس کم پلب مخ گئے فکان فی شریعت موسی علیہ السلام الاستقبال فی صلاة الى بیت المقدس بیت المقدس تو وفی شریعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الى الكعبہ فیغی کی کعبیت دا وکان فی شریعت موسی علیہ السلام الرجم فقط په هغه کې صرف رجم و غیر شادی شده دی پارا کوڑوی نوی صرف رجم و وجاءت شریعتنا بالرجم للمحسن والجلد لغیره امون شریعت راغی چه شادی شده پارا رجم او مقصد ابل پارا چه دغا سی وحل وکان فی شریعت موسی علیہ السلام القصاص فقط صرف دیتنا نو وجاءت شریعتنا بالقصاص والدیت جميعا خاص وضع سره یو نفلی عبادت کول دا اوضاع خاصه چی دی التی اغا مهدت چی دا تمهید کړی شوی دی و بنیت بها انواع البر او په دې باندې بنا کړی شوی دی انواع دی بیر او ارتفاقات هی الشرعت والمنهاج اغه شرعت او منهاج دیته وتای نو شرعت او منهاج چاته وتای چې مونږ وایو په باب سر کې مو ویل ترجمه الباب کې چه اصل دی دین یو ده او شرایع او مناهج چه دی مختلف دی نو اصل دی دین دا شئین اصل دی دی شئینو اغا ذات ذات چه دی دا اصل دی دین دی مس روزہ سلا پوچھ تعظیم دے اللہ تعالی سو تعظیم دے شاعر اللہ سو وحدانیت سو صرف اللہ تعالی نہ غختل سو دا ټول اصل دی دین دی دا یو دی او په شریعت او منهاج کې اختلاف ته شریعت او منهاج نه څه مقصد یعنی اوضاع د دغو کې اختلاف ته چې دا به په کومې وضع سره سړی چې کوي ادا کوي کوم ارکانو سره په کوم وخت کې څنګه طریقې سره به ادا کوي دې ته اوضاع وایي نو دا اوضاع خاصو کی اختلاف تا نو دی اغا دا اوضاع خاصو تا شرعت او منهاج وائی او تا بوش شجی اس مسئلہ دادا ګوره یو اعمال دی او یو نیات دی دا اعمال دا داسی مثال لري لکه ډانچا ډانچا او د نیات دا داسی مثال لري لکه ارواح روح نو ډانچا آدی روح بغیر دا ناقص وی بلکہ بیکار ای او آخرت کی سزا جزا هغه په نیاتو باندې چه کیږی مرتب کیږی ګڼ شی احادیثو په رڼا کی چه تو ته وګورې نو څو نر معلومیږي چې یو سړی صحیح نیت باندې دا یو کجور ورکړي دونه به وتا احد غره ورغټ شي او دونه ثوابونه وي اکه ډیر مال خیرات کړی ریا ریاان و سمعتان نو د دا عمل به بالکل هبا ام منصور نو د دې حدیث پرانا کې چی صحیح مطالعه سړی د احادیث وکی نو دونه پته لګیږی چی د جزا او د سزا دارومدار بنیادی آ په چا باندی ده آ په نیاتو یعنی په هغه هیئات نفسانیه باندی ده په هغه ملکاتو باندی ده خو ګوره ما مخکی درته ویلی اوس ډیر خلق مقصد دا چی آ پوی نشی په خبره باندی نو آ بیا دا سوچو کی چی اوس دا نیات په دغه سی ګرځو او عمل بنی او بیا به هلته جزا سزا دارومدار شاه صاحب وایي چې په دې ده هلکه ته ګمراه یې ته مرتد یې ته د شاه صاحب په خبرې باندې پوهېږي چېرته دا خو عین قرآن د حدیث رائے دا چی دار و مدار دی سزا و جزا پچا دا آپ نیاتو مانجا البتہ بار بار ولی شاہ صاحب در طویلی نی چی دا نیاتو دی پارا شریعتونو پیکرہائی محسوسہ چی دی مقرر کری دی او هغه پرکرهای محسوسه بیا په خپله باندې چه ګرځېدلي دي مطلوب ګرځېدلي دي او د هغې نیت ما ته چه پته لګېږي هغه یو کس بل کس ته ورغلی ورته ویلې چې ورور نیت مې درته صفا ده خو لو نسه درسره کولی هغه په فصل لګیا او کټکاوه یې هغه ورته ویلې یاره ته نیت درته بد که خو د لور رواخله هلکه د نیت پته به دې مونږ ته څنګه لګېږي چې تا نیت په دغې کې څه ده نو دا اعمال چی دی دا د هغه نیات او دا د هغه هیئات نفسانیه او پیکرها محسوسه دی او هر لوښی نه هغه شی ساسی چی کوم دی کی وی یاره زه سخی یم هلکه ته سخاوت کار کوې نه نو ته څنګه سخی یې هغوی چې زه شجاع یم ته شجاعت کار کوې نه نو ته څنګه شجاع یې نو دا خو دی هغه پیکرهای محسوس دی اوس دی حیات نفسانیو او د دې پیکرهای محسوسه او داسې جوړ سره راغلی ده او داسې تړون سره راغلی ده چې صرف هغه مقصد نه دی او صرف دا مقصد نه صرف په نیاتو باندې که کینې او ته وایې چې زه په دغه باندې چونکې دا مقصد نو بیا دې خلاصون نشته او صرف اعمال بغیر د نیاتو نه لکه بالکل روح او جسد چې دي سره روح او جسد چې دي سره بالکل داسې د نیت او دی عمل چه راغلی دا جوړ سر راغلی دا تاسو په دې خبره پوه شو دا خبره شاه صاحب چې کوي بیانول غواړي اوس ته ګورو او چور عجیب الفاظ سره بیانوي چې سوچ ته وکړي بیا بخپله پته درته ولګي وعلم پدې خبره باندې جان پوي کا ان الطاعات التي امر الله تعالی بها في جميع الاديان اغه طاعات چې خدای پاک حکم کړی د پیغمبر باندې پټول ادیانو کې هغه هیئات نفسانیه چی هغه په معاد کی دا هیئات نفسانیه چی دی په معاد کی با لپاره دی نفوس وی یعنی نفوس ته به فائدہ دی وجه نه ورکول سی او علیها یا به په نفوس باندې وی یعنی دی دی وجه نه به نقصان هم ورکاو سی وتمهد فیها وتش وتشرحها او دا هیئات نفسانیه دا نی فربما اکتفا بما لا یکفی بیا به ډیر کله ته دی په ایخ شی باندې اکتفا وکړي چې آ به د پاره کافی کیږي نه وربما صلى بلا قرات ولا دعاء او ډیر کله ته بده مقصد منزو کی بغیر دی قرات نه بغیر دی دعا نه فلا يفيد به ویس فائدہ نه ور کوي نو چې کوم سړی په دې حیات نفسانیه او بیا صحیح نه پوي نو هغه به مقصد دا چې التبه بیا د اعمال علی بصیرتینا نه فلا بد من سیاست عارف حق المعرفہ اوس سوچ و سرتکو کنا چو عجیب خبر کئی کنا شاہ صاحب چو پا یو عجیب انداز باندی دی نبوت سلسلہ دا ثابتی چی نبی راتلل دنیا تا دا حق دی چی نبیان دی پا دنیا کی چی اللہ تعالی مبعوث کی نو اوس شاہ صاحب چی دا خو یو امر خفی دا, دا حیات نفسانیہ دا خو یو امر خفی دی مشتبه دی او هر سړی په دې باندې نه پوهېږي نو یو داسې عارف ذات پکار ده چې هغه ته الله تعالی حق معرفت ورکړی وي هغه د دې هیئات نفسانیه و خفیه و مشتبهه و مقصد وضاحت او د دې پیکرهای محسوسه هغه مقصد دا چې مکرر کی هغه اعمال هغه اعمال چې کی مقرر کی ځکه چې مونږ له ځان نه دی سخاوت مونږ له ځان نه مقصد دی شجاعت مونږ له ځان نه دی بلی وی هیئت نفسانیه هغه شای مقصد دا دی چې هیئات هغه شای هغه شای اشباع هغه شای امثال نس مقرر کولای چې کوم هغه عارف چې الله تعالی ورته معرفت ورکړي هغه چې کوي مقرر کله به ته دی وی هیئت نفسانیه دی پر اعمال مقرر کی لیکن هغه به تازین کې به کافی لیکن په حقیقت به هغه کافی نی لکه خشوع خضوع پاره به اصل ځان نه مونږ یو شای مقرر کړی او لیکن هغه به د خشوع خضوع هغه حق نه ادا کاو چې کوم چې کوي شارع بیان کړی او مونږ ادا کوي نو دیو جن د داسې یو ذات ضرورت راغی چې هغه الله تعالی دنیا تر مبعوث کی او خلق په دې باندې پوی کی چې د دې حیات نفسانیه او با هغه په کرهای محسوسه په کومه طریقې سره مقصد دا چې راشي چې آب د دې امثال او اشباح جسی جوړ شي نو دې نه بیان ضرورت چلا آ موجود ده چی نبیانو ته ضرورت ده چی په دی دنیا کی انبیاء چی وی مبعوث وی اوس په پوه شو دا کیسه ده که فلا بد من سیاست عارف نو ضروری دا دی اغا انتظام الامور دی و عارف سڑینا حق المعرفہ چی اغا تا حق معرفت وی یزبت الخفی المشتبه چی دا خفی مشتبه چی دا حیات نفسانی دی دی دی زبط راولی بی امارات واضحہ پا امارات واضحہ سرا و یجعلها امرا محسوسا او دا حیات نفسانیه یو امر محسوس غوندې وګرځي اسه خو موږ نه په پوهیږو چې یو امر محسوس غوندې وګرځي ا خشوع خضوع امر محسوس وګرځول د لمانځه په صورت کې ا سخاوت امر محسوس وګرځاو د زکات او د صدقه الفطر او د صدقات واجبو په صورت کې تاسو په دې خبرې پوه شئ شجی ویجعلها امرا محسوسا دو به داسې نه وتايي چې الله تعالی مونږ خو نه پوهېدلو چې د خشوع خضوع به مونږ څنګه عمل کړو چې هغه نه بیا خشوع خضوع چي ثابتېږي نو هغه به ورته وايي چې ولې ما درته انبياء استولي هغه درله طريقه چه وه ښودلې وه نو دو مؤاخذه به علی حجة من الله ولله بلله الحجة البالغه او دو پاره به حجت نه و استطاعت منه او دا به داسې وي داسی کارونه به نه چا به ورته وی چی خدای دا خو مونږ عقل نه چیږی خبری وی نه نه دی باندې به داسی پیکرهای محسوسه چی هغه باندې به دو چی وی استطاعت وی تاسو په دې خبره پوه شئ جی اوس مسئله دا ده والآثام ربما تشتبه بما ليس باسم دارنگی کلا آثام گناہ شای کله مشابه سی ایخ شی سره چی هغه اسم نه بظاهر اشتباه رئیسی نو عقل دی دی پار تمیز دی پار کافی ندا دی پار مقصد دا دی چی دی شرائعو او دی ملتونو چی دا ضرورت تا دی انبیاء ضرورت تا لکه مشرکینو باویلا چی بیا دا په مثل دی چا دا ربا دا بیا په مثال دی ربا دا نه چې ربا په مثال دی چې دا بیا یعنی بیا ربا غونې دا نو ربا ټیک ته نو بیع چه ده ټیک ته ځکه چې خو هغه کې لاس پنځه ګټه یي په هغه کې چې لاس پنځه ګټه یي او که شریعت د دې مفاسد نه وای بیان کړي شریعت نو ته رښتیا ووایه ټول چې هغه ځان ته تهذیب یافته ممالک وایي ټول په ربا کې او په سود کې ګرفتار دي که نه دي ټول په دې چې دی گرفتار دي خو شریعت دې دې چې بیان کړی دي مفاسد کني اس اشتباه ده چې خو هغه یو تجارت غونې ده ګټه ده هغه چې ده ګټه ده شج او لغرض دنیوی یفسد بصیرته یا څه غرض دنیوی وی چې د بصیرت خراب کی او هغه سترګې پټې کی هغه حرص هغه لالچ چی اخیستی په پوهیږي خو څه حرص چې وی اخیستی نو چې کله داسې خبره وه فمست الحاجة الى امارات نو حاجت پیش سو په طرف ته داسې علامات او ممیزات یتمیز بها الاسم من غیره چې په هغه سره بیا د ګناه او د غیر ګناه سبا چې ولګي پته ولګي ولو لم يؤقت الاوقات لاستكثر بعضهم القليل من الصلاه والصوم اوس د تعین دی اوقات دی عبادات ولې شوی دا دا دیو جنا چې ټیک ته پر پیکرهای محسوس خو مکرر شو پیکرهای محسوس اوس که د دې یوه خاص طریقه ونه ښودل شي او خاص اوقات ته دې بیان نه کړل سي نو ډیر کله ته به خلق دونه کم مقدار باندې هغه شی وکړي چې کوم د دې مقصوده فلسفه یې آبا نه په مرتب کېږي او یو نیم بیا داسی چې سبا پریدی او یک یو شای بر ټینګ کی آب بیا دونه زیات مقدار کیو کی چې افراد پچکی پکی اختیار کی او نور به هر شی دنیا نظام به چسی معطل شی نو دی پاره بیا شریعت مقدسه رااله ټول شرایع او د دی عبادات چ مقرر کړو خاص طریقې خاص وختونه او خاص زمانه پوری چکړو خاص کړو او خاص جیونو پوری ساجیبه وندی هغه نه بیان شاسب شجی نو دی وی ولو لم یؤقت الاوقات او دی پاره چې بیا دی کوم مثالونه درته درکې درې مثالونه چی سم سړی دماغ په کلاو شی ولو لم یؤقت الاوقات اکه چیرته مقصد دا چی دی اوقات تعین ونشی لاستکثر بعضهم القلیل من الصلاة والصوم نو بعض خلق په قلیل من الصلاة والصوم دا به ډیر غنی ادو وای چې کوم ش ډیر وکړه و فلم یغن ذالک عن عنهم شیئا نو دا به دون هیڅ بے پروايي مقصد دا چې نسی راوستولای فلم یغن ذالک عنهم شیئا ولم تمکن المعاقبة علی تسللهم و احتیالهم او سبا به مونږ دی سبا به دی سزا څنګه یی په تسلل دی دوی چی دو به دین ځان وباسی په لږ شی باندې او حیلی به جوړی نو سزا به ممکنه نه نو دیو جن یو خاص صورتونه او یو خاص اوقات مو ته متعین شی نو چی بیا په هغه کی دو کوتاهی وکړي نو سبا به دی دو مؤاخذه چی آسانه یی ولو لم يعين لکه اوس مثال په تور باندې ټیم دې نه مقرر کړی طالبانو ته تکرار ته دې کېنول اخر ټیم دې نه ته مقرر کړی چې تر چو پورې وي نو اوس په مقصد دا دی چې څوک په لږ وکي یو پاو به وکي بیا بزي وایي به چې دغه کافي ده حالانکه آبه کافي نی د د استعداد د پاره د صلاحیتونه دی آبه کافي نی او څوک او سبب څوک رنی شي څنګه یو یو به داسې پټیږي او اوبو په بنا بزي وزي به کتیر ونی شي ته به چې خو ټیم خو نه ده مقرر ټیم خو نه ده مقرر نو مقصد دا چې کدا ستاین دی اوقات نه اوس په سبا محاکبه څنګه کایلی نو ځکه شریعت کې بیا د اعمال او هغه تعین دی چا سره ده اوقات سره ده چې دغه وخت نه تر دغه وخت پورې دغه سي طریقې سره بدا چکه عمل کای ولو لم يعين لهم الاركان والشروط او کچرت ارکان او شروط متمعين نسی لخبطوا خبط عشوا بیا به داسې وي لکه هغه ړنده اوښه چې وي که نه هچا شپې نه ویني او روانه وي کله په څه ټکره خوري کله په څه ټکره خوري بیا به د اعمالو کې خلک دغسې وي ولولا الحدود لم ينزجر اهل الطغيان او کچرته حدود نه په شرایعو کې او سزاګانې نه نو بیا به مقصد دا چې اهل طغیان خلق د طغیان نه منې نشي دا خاص غټه غټه کیسه درته وکړي شاه سی وی وبالجمله حاصل خلاصه د خبره دا ده فجمهور الناس لا يتم تکلیفهم نو جمهور خلق چی دی عام نہ پورا کیگی تکلیف تے دوی الا باوقات و ارکان و شروط و عقوبات و احکام کلیت و نحو ذلک دی جمهور خلق تکلیف آن نشی تام کدل چی دو تو مکلف وگرزول شی مگر پتائین دی اوقات بوی ارکان بوی شروط بوی څه سزاګانې به وي او احکام کلیه به یې ونحو ذلک اله به بیا دا نظام چې وي هغه به روان وي او انسان به چې مکلف وي او انسان تکلیف خو ثابت کړی ده او ده به ده ته به په خپلو اعمالو باندې چې سزا جزا ملاو کیږي چې دا شیونه به یي نو د دې شیونو تعین دپاره انساني عقل پخپله کافي ده نه ده کافی نو هغه دی پاره خدای پاک چر استولی دی انبیاء کرام چی دغه شینو وضاحتونه ورته وکیا طریقې وروشی او وقتونه ورته مقرر کیا دا شینو ورته چکی بیان کی شاه سی وی چې کنه په پویږي کنه سی چو مثالونه بدر کتا وی چې بیا لا دماغ په دې خبره باندې صحیح کلاو ندی و اذا شیطان تعرف للتشریع میزانا ا که تا خوښه یی چی د تشکیل د شرایعو د پاره زه یو میزان وپیژنه چی د تشکیل د شرایعو ولی شوی ده او د تشکیل د شرایعو څنګه شوی ده او کوم ضرورت وه دی دی پاره ته وایی چی زه یو ما ته داسی معیار بیان کړه دی وایی چی راځه فتأمل حال الطبیب الحاذق ته سوچ وکه په حال دی طبیب حاذق کی ګوره مثال دونه فیټ ورسره لګی دی کنه چې د مخکې خبره معتزین کی تاسو اوس سوچ او تکو خو ښه غیر سوچ داسې نه چې پکې ودیو نو شاہ سے بھئی فتعمل حالت طبیب الحاذق تو سوچو کا پا حالت یو طبیب حاذق یو ماہر حکیم دا عندما یجتہد فی سیاست المرضا او دای کوشش کئی پا انتظامات دی چاچی بیمارانو کے اسپتال دا کیف یعمد الی مظنات محسوسہ نو سنگ دا حکیم یو مظنات محسوسہ و تزی یو مظنات یعنی یو پیکر محسوس تزی او ولی ورته بیانې ګورا ا بیماری خو یو امر خفی وی ا بیماری خو چی یو امر خفی وی نو دی ورته ولی مقصد دا په ایغو دقایق باندې هغه بیمار پدې څه پوهیږي چې دالته دی فلانی چې کوم دی دا توره خراب ده فلانی دا اینه خراب ده او دا سږي په نس کې چې دي خراب دي داسې خلک هغه په دې نه پوهېږي بیماران او نه په دې دقایقو باندې دو علمي او دال خدای په انتظام دې دې مرضا وکړي نو دای په علاماتو خبرې چې ګوره دا دوی واخله خو چې نوکانو رنګ دې داسې شي یا د لاسونو رنگ داسې شي یا د په وجود داسې دانې غوندې روخېږي یا د خولې نه وینې ځي یا د خولې نه داسې لاړې ځي نو دا به غفلانی مرض وي بیا دا دوی دونه دونه چې کوه خوره ولی دا پی کرهای محسوس چکه ورته مقرره کنی بیماری خو هغه چه ده یو باطنی شای ده لیکن هغه پاره چه ده پیکر محسوس ده دارنګ د نیات چه کوم دا خو باطنی شای نه دی لیکن دی پاره چه پکار دی پیکرهای محسوس پکار دی کنی دا سړی به بیا د جان علاج وکړي که دا نښې ورته ونه شي هغه غریب به څه خبري چې ما بیا نن په نس کې څه هغه ده کله سړي ته هغه تکلیف غوندې نه محسوس کېږي خو هغه علامات محسوس فورا به بیا هغه ګولۍ چې کوي واچوي او دا خبره چې د وینې د دغه وریو نه وځي مقام غلبت الدم دا د دې قایم مقام کې چې د سړي کې وینه زیاته شوه وکيف ينظر الى قوت المرض او ګور څنګه نظر کوي د حکیم قوت تی مرض ته چې دا مرض سونه درجه کې ده وسن المریض او بیا عمر د مریض ته دوی دارومدار په عمر داسې نه چې ستر والی انجکشن دی باړو ته ورکړي بیخ به دې په وباسلای نه نه به عمر هغه ته به ګوري عمر تقاضو ته به ګوري نو دی بیا یو تخمین ولګی مقدار خاص دی دوی تحوین ولګی یلائم الحال چی آ دی د حالت سره چی وی مناسبی چی دونه دونه خورا او په دی دی ټیم باندې خورا یا سحر یا بیګا یا داسی کنی بیا خو خلق بوتل راړول ټول په سر باندې اړول فیکلفه به بیا په دی سره ګور هغه مریض مکلف کی که مکلف نکی مکلف کی وربما اتخذ قاعدتا کلیه من قبل اقامت المزنه مقام سبب المرض او کله بیا دی یو قاعده کلیه جوړه کی دی جانب دی هغه اقامه دی مزنه نه پجا مقام دی چا باندې مقام سبب المرض پجای دی هغه سبب دی چا باندې مرض باندې هغه نه یو قاعده کلیه جوړه کی چې دا دی فلانی شي چې دا دای بیا دا فلانی بیماری و اقامت هذا القدر الذي تفتن به من الدواء مقام ازاله الماده الموزيه مخکې سحر په نهار باندې شراب العناب دغه عناب وال شربت پس کی عناب یو قسم بیر دا سرا غوندې د حاکمانو خواته یي هغه نه به شربت جوړ کړي هغه عناب وال شربت په بیا چکه یو ګلاس په پنهار باندې سکی داسې مقرر کی یا ماء العسل بس کی ومن لم يفعل ذلك اچوک بیا داسې کارونه کی فانه على شرف الهلاك دا بالکل بیا په هغه نو غاړی دی چا باندې ولاړ ده په هغه کناری دی هلاکت باندې به یی بیا ویقول او بیا دا وایی من تناول من معجون کذا و کذا چی چوک بیا دا معجون دا فلان معجون دون دون واخلی وزن مسقال زال عنه مرض کذا و کذا نو افلانه مرض بونه چسی لریس دا مقرر کی کنه کی یو خاص مقدار یو خاص وقت یو خاص طریقه په دغ وخت به خوری ګوره ډیر دوی داسی چې په نهار به خوری په مړه خټه دی خوړل لړا نقصان درکې ډیر داسی چې په مړه خټه به خوری کپ نهار دی خوړل تر باندې خخي به بیا با هسپتالو ته باندې پمنډ باندې چکی وری یو یو خاص مقدار وته مقرره یو خاص وخت وته مقرره یو خاص طریقه چکی دی استعمالونه وته مقرره ډیر د ویګان داسې دی جسمانی بار چې استعماله یو خاص طریقه ده کا خاص طریقې نه علاوه استعمال کی بیا په جای دی فائدې باندې بیا چکی نقصان کوي نو په دغه باندې به استاد رب ورستو د مثال زه فټ کوم دوه درې نور پیش کړي و امن من مرض کذا او چې دونه استعمال کې به فلانی مرض نه ده پامن شي فیؤثر عنه تلک الکلیه نو دین بیا هغه یو کلیه آ مقصد دا چې کیونه ار جوړ کی و یعمل بها فیجعل الله فی ذلک نفعا کثیرا دا څنګه او یو هوشیار بادشاہ ده نو دا څنګه نظر کئ هغه ځمکو ته و ریعها او غلې دي دې ته چې دا به څنګه سیراب کیږي او څونه به دا فصل کئ او ډیمونه ورته پکار دي فلانی شی پکار ده فلانی شی پکار ده دې هر شي باندې نظر وي دی قوم باندې و الی الزراع او زراع باندې نظری و معونتهم ا دې دو په معونت باندې چې دو سونه خرچه په دې شي کیږي سونه به بیا دونه ټیکس اخیست سی او سونه دوته سہولیات پکار دي ټیکټر ورته پکار دي زرعی چشه پکار دي دی ارشی باندې نظری و الی الحراس و کفایتهم او بیا غ حراس ته دی کفایت ته چدی چوکیدار څوک کیا مقصد دا چې سونه سونه با دی ایغه دی پار کافی کیږي فیضرب العشر والخراج حسب ذالک نو دا عشر او خراج چې مقرری به دغه مطابق چکه مقرری وكيف يقيم هيئات محسوسه وقرائن مقام الاخلاق والملكات او بیا دا چې اوس په دې باندې چوک مقرری دا بادشاه چی اوس په دی یو عهده چاته ورکوی نو اوس په سنګه ورکوی هغه با مقصد دا دی چی اخلاق چی دا ښه اخلاقی وی نو ایغ به دا عهده وی نو هر سړی به ورته راضی وی ته به چی زه ښه اخلاقی یم نو اوس بیا دې پر بادشاہ ولګي څه هیئات محسوسه او څه قرائن په جای دې هغه اخلاق او ملکات باندې چکی مقرر کی لکه مثال په طور باندې ډیګری سند سرټیفیکیټ دا چکی مقرر کی کنی هر سړی به وای چې زه د دې چین اهل یم اوس به څنګه ځای پته کوي نو چې ماهر بادشاهي نو آ بیا د دې ملکاتو اخلاقو په ځای باندې یو پیکرهای محسوس چې کی مقرر کی چې آ د دې علامه چې آو دا شیونه پته کی چې دی موجود دی ادا صلاحیتونه شته پکې تا ساجي نو دارنگی وکیف یقیم حیات محسوسه وقرائن مقام الاخلاق والملکات او مونږ سره طالب په مای بازی کې ودو نو ما ورته ویل چې فلانه په مبازی کې ودی وی نه نه جی وده نه خلق بوای چې وده ده ما به د یار کوسی کې ځان وزلای وی دغه څه سبق کې سړی ته چیرته خوب ورځي دا خو بالکل دونه دلچسپ هغه دي کنه مباحث دي شاه جی وکيف يقيم هيئات محسوسه او څنګه به مقصد دا چې هغه هيئات محسوسه ده قائم مقام کی او قرائن مقام الاخر د چا ته چې په مطالعې لا په سبق کې خوب ورځي دا په پوهېږي نه چې کوم سړی په سبق سو فیصد پوهېږي که نه هغه هغه ته خوب بیا نه پکې ورځي چې سو فیصد یې دماغ یو طرف ته ځکه دا خوب سړي ته هله ورځي چې کله په دماغو کې غفلت راشي بیا هله چې کله دماغ یو طرف ته متوجه وي که نه سو فیصد متوجه وي سړي ته بیا چېرې خوب سړي ته نه ورځي ښه جي وکيف يقيم هيئات محسوسه چرنګ بد ہے قائم اغه هيئات محسوسه قرائن مقام الاخلاق په جای د هغه اخلاق او ملکاتو التي هغه یجب وجودها فی الاعوان مثال په طور باندې یو شی یو شی لپاره دی خلق مقرروي نو چې هغه خلق ورته مقرروي نو اوس مثال په هغې کې څه اخلاق او ملکاتو ضرورت ته نو هر سړی به راځي چې ما کې دا اخلاق ملکات موجود دي نو هغه حکیم بادشاه چې وي نو دې پاره به څوک پی کرهای محسوسه مقرر کړي چې نه سرټیفیکیټ دي ته سره فلانۍ ډګري وي دا شی وي دا شی وي فیتخذهم علی ذلک القانون نو په دغ قانون باندې به بیا سبا رخلی او منتخب کوي به دارنګي وکيف ينظر او چی او خيار حکیم بادشاہ وی کنا نو سنگ دے حاجت کئی سنگ دے نظر کئی اغا حاجات ہوتا اللتی اغلا بد من کفایتها چی دی اغا پورا کول چی ضروری اغا تا گوری کنا چی دالتا دا حاجت تنو دے حاضر دی پورا کول ضروری دے دغو خلق تا دی ٹیوبیل ضرورت تا دغو تا دی دغا دغه جای مقصد فوجیانو ضرورت ته چوک سو آرامی توب نو کی دالتا پولیس ضرورت تا و الی الاعوان و کثرت دارنگ اعوانو تا نظری کثرت تی دوی تا چی سونا دی معاملی کی سونا امدادگری پکار دی فیوزعهم توزیعا یکفی المقصود نو داسی پا طریقے سر تقسیم کی دا اعوان چی آدے مقصود سر چکیگی کافی کیگی ولا یضیق علیهم آ نه په اعوانو باندې تنګی راولی او نه په قوم باندې تنګی راولی ولی حکیم بادشاہ چی آ ګوری دیتا چی ودره دی کار پر سونه خلق پکار دی نو که اوس مثال یو کار پر لس, لس کسان پکاری یو کابینه لس کسان کابینه جوړه کی بیا دا کافی کیږي ملک ته پاره او ته په ایغه ځای باندې چې شل کې نو تا په کوم باندې مزید بوج نه واچاو په کومه ځکه مقصد دا دی چې کوم بادشاه د خزانې خیال ساتي نو هغه دغسې د کابینه چه ساتي هغه مختصره ساتي اچھا یو یو کار دا هغه د پار لس کسان په کار دي تا دوه لګول نو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ ویسا علیہ السلام یو بنوشی نو آب دا, دا لس کارونه څنګه پورا کوي یو به صحیح پورا نکی نو بیا په چا باندې بوج سو په دغو دوه کسانو باندې بوج سو نو چې کوم هوښیار بادشاه یی هغه دا کارونه په ښه نهج باندې چه کوي تقسیم کوي چې چېرته چوره ضرورت یی هغه ورکوي یوې مدرسې کې د لسو کسانو مدرسانو ضرورت ته او لګولي یې درې کسان دي خود به مدرسانو ته چوره یي مقصد دا ده چې شل شل کتابونه به شي دماغ به یې چوي اچھا ایو جے مقصد دا چې د لسو کسانو ضرورت ته او لګولي پنځه باندې شل کسانی نو هغه به څنګه ترقي وکړي معاشي ولې څونه تنخواګانې هسې فضول ځي هلکه دی لسو کسانو ضرورت ته ته شل ولی لګای نه نه هر شای چې په اعتدال سره نو داسی نو دارنګ مقصد دا ده چې په دې کې ته سوچ وکړه مثال بلا ورستو فټ کو په دې خبرې کې سوچ وکړه دارنګ شاه سوي چې رئیس په یوې بلې خبرې کې سوچ وکړه وتعمل حال معلم السبيان بالنسبه الى سبيانه یو معلم دی سبيانو د بچو ته تربیت ورکړي معلم صبیان لگی دی دی ماشومانو تعلیم اراده یی دا وذلک کفایت الحاجه المقصود بایدیهم اغا بل لگی اغا دا چی کم دینا نوکرانو نا حاجت تا چی آور نا پورا کی دا یی مقصود دا وهم لا یعرفون حقیقت المصلحه اوس نه دا ماشومان په دې حقیقت کې په خپل مصلحت پوهیږي نه هغه نوکران په خپل مصلحت باندې صحیح چې کېږي پوهیږي ولا يرغبون في اقامتها او نه د ماشومان په اقامت خپل کار کې رغبت ساتي او نه هغه نوکران په خپل کار پورا کولو کې چکه رغبت ساتي چې دا کار مې وزیاتی چکه پورا کړ ولې دغه سینې ته رښتیا وایه ښه جی ویتسللون او دغه ځان کشکی کوي ورور داسې کوم موقع ورته ملاویږي بیا ورنه چکیږي پټیږي او وځي